او درې مشرکانو به کوشش کوم په مکه کې چې مسلمانان الټا نو دا مشرکانو به کوشش کو الټا په مسلمانانو باندې چې دا بت پرسته ته راخ کینو الله جل جلاله رد کوي په دغه شرک باندې چې دا خو ډیر نقصانی شی دی بے فائدې شی دی نو اله هو کم سه کم هغه پکار دی چې هغه لایق د نه پیو د نقصانی نو بوتان هو د سره هغه نه د نه پی لایق دی چې چاته نه پور کی او کسو کې نافرمانی کوي چې هغه ته zarar وکړي نو zarar هم نشي ورکول او د دین علاوه نور پرشتي و غیره نو هغه که چاته نه په zarar ورکول شي خو هغه د غي ذاتی نه د الله په طاقت باندې ده نو هغه هم په نه په نقصان کې الله ته محتاج دي بالذات هغه نافع او ضار نه دي نو هغه هم الله تعالی ته محتاج دي او محتاج خدای نشي کېدی ما لا يضر ما لا ينفعنا جن بنشرا کول مونږ ته بعبادته وحدانیت ته او کوم واپس شو نو مونږ بداس شو لکه الله دا یو مثال بیانې لکه یو لار باندې یو ګروپ روان دی او پیرانو لګیدل نه یوې دوچت کو نو چې یوې دوچت کو نو بس داسې طرف ته بوته چې بالکل هغه خپل لارم نه معلومه روکېګو او د سره ملګری دی هغه وته چغوي ارور هغه چې ته د دې خبر اوري نو بس لا روک شو خطا شو سم لار نه مومي بس پیرانو ګډ وډ نو شرک ته واپس کېدل هم داسې دي چې د سړی نه د توحید لار مکمل خطا کی بس څنګه چې دک پیران والا سړی لا بیلار شو خطا شو رک شو نو دک رنګ مشرکم انسان د رب د وحدانیت ته او رب ته د رسیدو نه خطا شو نو دلته ولیکه نو مونږ به واپس کړی شو کفر ته په داسې حال کې مشبهینا چې مونږ به مشابه شو کلذي د هغه کسره نو د مشرک مثال هم داسې او ته چغه وها او د ته ته جواب نشي را دي بوت ګډوډ کړي د صحیح لارې نه خطا کړي دغه رنګ باطل خدای ته چې کم کته برکیږي نو بس د ته چغه وها کنه د ګډوډ شوی د نه لار مکمل خطای نو وای د تای تنا راش مونږ ته چتلاړې او خو پیرانو ګډوډ کړي نو قلت و پیغمبر ان هد الله یقینا هدایت د الله تعالی الاسلام تولیک هد الله تا والهدى هم ها هدایت حقیقتا اولان د تولیک و ما عداه الضلال اسلام نه علاوه شي چې د گمراهی ده ورپسې دا بل دلیل عقلی دی آیات کې دا سيزونه ذکر کوي چې انسان هغه کې عقل استعمال کې الله وو پیژني وهو الذي الله تعالی ذات خلق السماوات چې پیدا کړی د اسمانونه والارض او زمکه بالحق د پر د اظهار د حق ويوم او په دغه ورځ د حشر باندې چونکه مخکې الیه تحشرون ذکر شو نو دلته مراد رز د حشر ده سیاق سبق نه به معنا معلومه و یوم او پر غرض د قیامت باندې یقولو او بوای الله تعالی کن موجود شه فیکون موجود بشي هر یو شی برا موجود شي قوله ونا د الله تعالی الحق حقیقت ته قوله نو قول ته ولیکه کن فیکون قوله لشیء کن د حق ول د حق خبره ده چې هر یو شی د الله جل جلاله د کن کلمې سره وجود راځي دا حق خبره ده قوله وینا د الله تعالی هر یو شی ته چې کلمه د کن ده الحق الصدق الواقع ورپسې د ابراهيم عليه السلام واقعیا ذکر کړي او واقعیا د ابراهيم عليه السلام سورته بقره کې هم ده سورته صافات کې سورته مریم کې سورته انبیاء کې سورته شعراء کې او د ابراهيم عليه السلام مختلفې مکالمه او مناظري شوې دي لکه د خپل پلار سره هم شوی دا په سورته مریم کې براشي او د نمرود سره مناظره شوی دا لکه سورته بقره کې دیر شوی دا د بوتان د تور نرستو د قوم سره لکه سورته انبیاء کې براشي او د خپل قوم سره دا غي باندې رد او غي سره خبره ترې د خپل پلار سره ناغه دلته کې ذکر کی او دعوت هغه شروع کې د خپل خاندان او د خپل کور نه ابراهيم عليه السلام خپل پلار له دعوت ورکړو نو دا نه چې باجګانو او د طالباتو مور خپل لموس او د پیغمبر نوم ته یاد نه شي پیغمبر زموږ څوک دی او غي له کلمه صحیح نه ورځي مدرسې کې نور ته خي یا طالبات خپل کور کې کار خراب یو مدرسې کې یادای نه دعوت د خپل کور نشورو انی اراک وقومک یقینا زوینم تعالی وقومک او قوم تعالی را فی ضلال مبین په گمراه اخکار کې نو دلته دعوت انداز د ابراهيم عليه السلام لک سخت او مناظره انداز یې سخت دا جمله مترزه و د آیات مسکی تاسو مترزه څه پیژنئ فلما پسر کلا جن علیه الليل دا مناظره ده فلما پسر کلا جن علیه الليل چې تیار شو علیه بد باندې الليل شپا رآن ولید ابراهيم عليه السلام کوكبن استوري لرا غټ ستوري لره څوک یو مشتری څوک یو بل ارستوره چې قران وی کوكب وبستوره نو قال او فرمایل ابراهيم عليه السلام هذا ربي هذا ربي في زعمكم تاسو ما رب دستا سو ګمان تکر ابراهيم عليه السلام په قوم کې رب لا بت پرست بګيو کا کې فرست بګيو لا احب نخوهم الافلین ای عبادت الافلین دای په غي باندې ساسو په ګمان کې تاسو دې تر بازه ټیک ته خو چې ګلورو شو ته وینا دارب نشي کېږي نو دام نه دی فلما فسر کلا را القمر چول د ابراهيم عليه السلام القمر سپوملرا فلما بعض خلکو د ابراهيم عليه السلام توحید استدلالی وو دا خبره انتهایی غلطه یعنی چو شي کو تدبر کو یو شي ته بل شي ته اخر کې خدای ته ورسید دا خبره غلطه ابراهيم عليه السلام توحید استدلالی نو هر پیغمبر بلکې هر مسلمان فطری موحدی ما من مولود الا یولد علی الفطره تاسو بوه هر انسان چې پیدا کیږي دا مسلمان پیدا کیږي فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه او یشرکانه حدیث کې راځي مور پلار ته يهودي یا عیسائی یا ته مشرک جوړي نو پیغمبر او فطری موحدی خدای کوم رو رو پویو چې ګره دا خدای دې نو بیا به دنه دا خو نشي کېده کې دانو کسته دا بل خدای دې نه ته کې دانو کسته دا نشي کېده کو خدای مونږ ته هدایت نه کی صحیح لار سمنه کی بیا په غلط یو فلما بصر کلا را الشمس چې کله ویل د نور لرا بازغتن طالعتن طلوع کیدونکې تشرکونا چې تاسو شریک وای ما الله د الله تعالی سره وګور هغه ته وی چې تاسو شریک وای دا یو نه وی چې زو ایزه پکې نه ما تاسو چې څه کوي دا ټول غلط دي دلیل دې خبره ده چې ابراهيم عليه السلام دې طرف نه ویلی دا صرف دا غي د پره دا غي د پویلو د پره تاسو په ګمان کې دا زماره انی وجهتو او دې نمازی سیګه استعمال کړه په داسې حال کې چې زه کناره کشم یو سیټ ته مستاسو د دې بوتانو نه حنیفن مائلن من عبادت کل شی د هر یو شی د عبادت نه یو سیټ ته صرف الله ته مې د زړه توجه ده عقیده مې باغ ده حنیفن ز کناره کشم دار یو شینا و ما انا و نیمز من المشرکین د شرک کون کنا نو دام دلیل دی اسمه ته رب نو ویلی نور ته رب نو ویلی د دې مثال دا څه دی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکی براشي وحاجه قومه مناظره وکړه ابراهيم عليه وحاجه قومه او دلیل حجت بازی وکړه مناظره وکړه هود ابراهيم عليه السلام سره قومه قوم ددو وحاجه او مناظره وکړه ابراهيم عليه السلام سره قومه قوم ددو قال او ابراهيم عليه السلام تحاجوني ايت تاسو ما سره مناظري کوي في الله في توحيد الله فبارد توحید د الله تعالی کې وقد هداني او حال د چې تحقیق سره هدایت کړي د ماته الله تعالی ولا اخاف او زنه یریګما ما د اغبوتانو نه تشریکون به چې تاسو یې شریک وای دا الله تعالی سره دی داسې مکو بوتان به خراب کی وګوري وي الا ان یشاء ربی مگر دا چې غواړي رب زما شی ان یو شی لرا الله ما د ذره کول غواړي نه کې دي شي ورنه بوت څه نشي کولای ولا تخافون او تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم د دې خبرنا انکم یقینا تاسو چې اشرکتم بالله تاسو شریک کړی دی الله تعالی سره ما اغبطان لم ينزل چې نه نازل کړی الله تعالی به په عبادت داغه باندې به به عبادته به په عبادت داغه باندې علیکم پتا سو باندې سلطانن سدلیلو تاسو ما ته خبره راکې یو طرف ته به دلیل عبادت کوي او بل طرف ته سړی په دلیل باندې لګیا دی د الله په وحدانیت نو کومه ډاره بهتره ده نو فای الفریقین فاخبرونی ای الفریقین نو خبر را کړه ما ته ای الفریقین کومه او د دې دواړو ډلو نه احق بالامن ډیر حقدار ده بالامن من العذاب په امن سره د عذاب نه ان کنتم تعلمون کچر تاسو پويږئ نو نحن احق انا احق نحن احق مونږ ډېر حقدار ځکه مونږ د الله وحدانيت والي الذين اكسان امنوا چې ایمان راړو ولم يلبسوا او ګډوډ نه ک ایمانهم د خپل ایمان سره بذل من شرک لرا نو ظلم په معنا د شرک نو دا آیات چې کله نازل شنه هر چا سره ظلم کړي صحابه ډېر باندې آیات ګران شو نبی اسلام ته وی نبی اسلام یې ظلم نه مراد دا ګناه نه ده ظلم نه مراد شرک ته ان الشرک لذل ان الشرک لظلم عظیم هغه آیات وته پېښ الله وی وتلک او دغه چو حجتنا دلیل زمونږو اتینا چې مونږ ورکړو دی لرا ابراهیم ابراهیم علی السلام تا علا قومه په قوم د باندې نرفعو الله تعالی وی مونږ چې تو درجات من نشاء درجات مرتبه من دا چا نشا او چې وغړو ان ربک حکیم علیم یقینا رب ستا چې ده حکیم حکمت والا ده علیم پویا ده ووهبنا له ورکړو له د ابراهیم علی السلام ته اسحاق ازویلرا اسحاق ابنن ويعقوب ابن ابن دین وسیو اسحاق زیو یعقوب ان وسیو پوتا کلن وکلن منهما کلن او دا دواړه جو هدینا موږ ته هدایت کړو کې اسحاق او کې یعقوب طریق الحق د حق دلاري کلن دا دواړه چې هدینا موږ ته هدایت کړو و نوحن او نوح علی السلام هدینا موږ ته هدایت کړو من قبل من قبل ابراهیم مخکې د ابراهیم علی السلام نه نوح علی السلام ته موږ هدایت کړو خپل پیغمبر کړو ومن ذریته او د اولاد د نوح علی السلام نه داوود داوود تا وسليمان ومن ذریته کی ضمیر چا ابراهیم علی السلام تراجه کړي چا نوح علی السلام نو دالان ټول دغه په اولاد کې راځي قریب مرجع نوح علی السلام ده د دې مخکې چې کوم ذکر شو او چا ابراهيم عليه السلام تراجه کړي ومن ذريتي او دا اولاد دنا هدينا داوود هدينا داوود مونږ هدایت کړو داوود عليه السلام تا او سليمان ابن داوود او سليمان زید داوود تا و ايوب او ايوب عليه السلام تا و يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق و موسی ابن عمران او موسی زوی د عمران تا و هارون او هارون تا علیه السلام وکذالک هم د کرنګې نجزل محسنین الله یې موږ بدل ورکو نیکی کوونکو ته و زکریا و هدینا زکریا او موږ هدایت کړو زکریا علی السلام ته او یحیی او یحیی علی السلام ته و عیسی او عیسی علی السلام ته و الیاس او الیاس علی السلام ته کلون دا ټول چې او من الصالحین من الصالحین الکاملین المرسلین و اسماعیل او هدایت کړم اسماعیل علی السلام ته ابن ابراهیم وليسع او يسع تا يسع ابن اخطوب الف خ طا واو با ويونس ابن متا متا میم تا شد په پاسه ويونس او يونس عليه السلام تا ولود ابن هاران هاران چرګه حسرا ولوط قولوط علیہ السلام تا وکلن او دا ټول جو فضلنا دی ته موږ فضیلت ورکړو بن نبوت په نبوت سره علی العالمین په مخلوقات باندې ومن آبائهم او باز د پلارانو د دینه ذالک د غلار برابر چې دا هد الله دا هدایت د الله تعالی دی يهدي هدایت کوي به په دې سره مننا چاته یشا او چې وړي من عباده د بندګانو خپلنا ولو اشرکو فرضا دا څومره انبیا چې تیر شو الله وی کدی شرک کړو نو د دې عمل بم برباد شو شرک د سړي عمل بربادای دا خزه بیا د قبرونو نه تاویږي طوافونه عبادت د الله حق دی نظر نیاز د عبادت د د الله حق دی قبر لبنه وړي قرباني زبا دا د الله لپاره ده ثواب چې ته وسیله کولې شو خدای نه چې دا دغه لپاره زبا کوم چې خوشاله زما دا کارو پیر بابا لپاره کوم چې بال کې راکینه بچي اولاد د الله ورکی دا د الله صفت دي کې به مخلوق نه شریکه نظر او نیاز کې عبادت کې قربانای کې دي کې به مخلوق نه شریکه تواب عبادت ته دي کې به قبر نه شریکه ولو اشرکو فرضا دغه انبیا دی الله دومره اوچت خلق دی خو کدینم دا ګنا شوی ولو اشرکو کچری دی شرک کړو الله تعالی سره لحبطان خام خبر باد شی وو انهم د دینا ما اعمال کانو یعملون چې دی مسلسل کول اولائک دغه انبیا دغه 18 انبیا اولی ګودا دغه تلس انبیا الذين دا کسان دی اتیناهم الكتاب چې ورکړو موږ دي ته کتابونه و نو بازو ته کتابونه والحکم او حکمت د حکمت علوم یا پوهه د شریعت والقوت فیصله ار یو معنا چې کړو والحکم او پوهه په شریعت کې والنبوت او پیغمبري فإن يكفر د تسلید نبی اسلام ته کدا اهل مکه کفر کوي نور خلق به الله راولي فإن يكفر كجر كفر کوي بها پدیش پدی بها بالایمان بها په ایمان باندې په دې هدایت باندې یا بها په دې نبوت ستا باندې خوا کې ضمیر مرجع نبوت ته فین یکفر بها کچر دی کفر کوي بها پر نبوت فین نه نه ورپسې فایل روان دی فین یکفر پس کچر کفر کوي بها پر نبوت باندې ها اولای د اهل مکه کدی په کفر کوي نو فقد پتا کې اکثرا وکلنا بها قوما من مقرر کړه دې بها پدکه ایمان د نبوت باندې قوما داس یو قوم لرا لیسو بها بکافرینا چې دین دی بها پر نبوت باندې بکافرینا کفر کوونکی نو فقد وکلنا قوما دې تولیک انصار مهاجرین هر مؤمن اولائک الذین دانبیا کسان دی هداهم الله چې هدایت کړی دی تعالی تعالی فبهداهم نو په هدایت د دی باندې په سیرت د دی باندې اقتدی یا محمد تم اقتدا وکړه دې چې کوم سیرت ده نو پاګې باندې تم اقتدا وکړه فبهداهم پس په هدایت دې باندې اقتدا تم اقتدا وکړه دې په کوم توحید باندې روانو په کوم عقیده باندې روانو پاګې باندې تم روان شخص خپل امت پر روان کړه نو دا جامع دین دی ها دین اسلام دا غ دین دی چې دې کې هغه عمل او عقاید دي چې کوم د ټولو انبیو کلو اے پیغمبر لا اسلکم زن غوالم علیه پر تبلیغ د قران باندې پر تبلیغ باندې اجرن جعلن سمزدوری ان هو ند دا قران الا ذکر للعالمین مگر نصیحت د فرد مخلوقاتو